په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا موږ دا خبره شروع کړې و چې دا الله سبحانه و تعالی یو کلاو کتاب دی پدې کې لږ خپل نظر او خپل فکر استعمالول پکار دي ولی ځکه الله زموږ رب دې هغه موږ ته دعوت راکړې ده چې دې کې تاسو خپل فکر استعمال کړئ دا اوس موږ تاسو نه است ان شاء الله دا په قران عمل له والحمد لله على ذلك الله موږ ته دعوت راکړه چې فکر وکړي موږ یې کوو ولې کوو دا حکمتونه معلومو دا قدرتونه معلومو هغه ولې معلومو چې د الله لیواله هم سره کې ولوي او د الله عظمت محبت سره کې پیدا شي او دې لپاره موږ پیدا یې زمونږ په دنیا کې د پیدایش مقصد دا دی چې زمونږ زړونه د الله د عظمت نه ډکي زمونږ زړونه د الله د محبت نه ډکي زمون په زړونو کې په الله باندې ایمانی او دا هغه د رضا د پر کوششي او د الله د رضا د پر کوشش څه توای نیک عمل توای دا نیک عملونه دا ټول د الله د رضا کوشش چې موږ خپل خالق خپل رب دا هغه د رضا کول لپاره کله سجدي لګو او کله علم طلب کو او کله jihad کو او کله چې د قران رالو او کله نور نور خبرې وي چا سره ملاویږو د چا سره کینو پاتیو کتاب رالو دا ټول د څه لپاره کی د خپل الله د رضا کولو لپاره وي دې مقصد باندې پوه شئ نو د دې د وجنه په دې کې لکشان خپل ذهن استعمال هغه پکار دی چې دا کم کلاو کتاب دی او د الله په کې دونه حکمتونه دي چې بندگان دا وی احاطه نشي کولای که ټول بندگان را جمع شي په ځای کې او فکرونه کوي چې راځي د اسمان فائدې معلومو د نمر او د سپوږمۍ فائدې معلومو دا ټول نشي راځي معلوموله خو څنګه څه حساب دا غنه معلومه کی یا د الله ټول کائنات معلومو هغه به معلوم نکړي شي څنګه څه حساب دا غنه معلومه کی او بیا موږ په کې قلیل العلم د علم په لحاظ ډیر کمزوري موږ ته دونه سندې معلوم دا غین اس یو کروڑمه برخه راخلو لکه کروڑمه برخه چي هغه موږ رالو او په هغه باندې سوچ او فکر کوو د خپل الله رب العالمین د حکمت او د قدرت د معلومولو لپاره د دې د وجه نه د الله سبحانه وتعالى قدرتونو ته بر الله ول وګوره فلکیات تلرشا الافلاک او سماوات اغي تلرش الله سبحانه وتعالى فرمای والسماء بنيناها بيدنا د اسمان ما پیدا کړی دی په خپل طاقت باندې د اذن معنا دلته طاقت دا د الله په طاقت باندې پیدا دی دا واړه اسمانونه نه دي چې خلک به په نظر کې راګیر کی یا به په دردین باندې راګیر کی یا استرلب باندې به راګیر کی او یا دغه چې نور کم آلات دی پاګه باندې به راګیر کی دا نشی راګیر اوله غاټ کائنات الله پیدا کړی دی والارض فرشناها دا زمک الله فرمای ما خورا کړی دا فنعم الماهدون ډیر خسته تر اسره ما خورا کړی دا ناشنا طرز الله دې زمکه لور کړی دی لکه بعضی حکمتونه داغي به تاسو واورئ ومن كل شيء خلقنا زوجين الله فرمایي د هر شي نه ما جوړي پیدا کړی دي هر شي کې دود جوړي دي مذکر مؤنث تور او سپین او کلک او نرم خوګ او تریخ ونحو ذلك لعلكم تذكرون دا د دې لپاره چې تاسو تذکر واخلئ د تذکرون دو مطلب جوړیږي د هڅې ډېر مطلبونه یو مطلب دا دی چې تاسو ته دا را یاد شي چې الله یو دی لکه مفسرین د څه معنی کوي لعلکم تذکرون ان الخالق واحد د خالق جوړای نشته دی او نور د هر مخلوق جوړای شته د اسمان جوړای زمکه ده د دنیا جوړای اخرت ده د خځې جوړای سړی ده او د غوی هغه غوا ده د میخي سنډا ده ونحو ذلک د څه په سر عذاب نرم زمکه سخت زمکه جوور زمکه او چت زمکه دا جوړي جوړي دي ترخه او خواګه وغیرہ نو لعلکم تذکرون ان الخالق واحد خالق یو دی دغه معنی لفظي ظاهر دا ده لعلکم دا د دې لپاره چې تاسو اے خلکو تذکرون تاسو خپل الله را یاد شي تذکر څه ته وای د غفلت نه خپل ذهن را بیدار ولا لکه تبصر معنا څه ده اړه دې ړون شوی دی او هغه بیت بنا کې اړه کې ړونواله ده نو داګه د پاره بصیرت لپاره استعمالي تبصره لکه قران کې دي تبصره لپاره دایره پر استعمالي او تذکر دې پر استعمالي چې یو شی تاسو مخکې معلوم دی بي ته نه ير شوی دی غافل شوی دی هغه د تبي تر تازه کوي نو لعلکم تذکرون دې کائنات ته وګورئ تاسو ته الله رایا چی تذکر هغه الله چې ستاسو رب دی او د فطرت کې تا هغه پیژندل دی کل مولود یولد علی الفطره ته په فطرت پیدا شوی او د الله عظمت دې زړه کې وو او د دنیا غفلتونو شیان او خواهشاتو الله نه غافل کړلې نو دې شیانو کې بیت ذهن وچلوه تا ته بیت د الله لیواله راځي شي لعلکم تذکرون څه مطلب دی غرض دا دی چې تاسو ته الله راځي شي تذکرون داغه عظمت د ترایت شي داغه حکمتونه او کمالات د ترایت شي لکه څنګه چې مخکې نه په فطرت کې تاسو ته معلوم وو لیکن زمره دا چې به د غفلت د وجنه او د ګناهونو د وجنه د دنیا د خواهشاتو د وجنه د انسان ذهن بسیط شي د یو طرف ته جلا شي بل خبره دې ستیر شي نو چې الله د تراچن څه پیدا بوش منګه چې دا خبرې کوو سلې کوو پیدا دا دا ففروا الى الله دا مقصد دی اصل کې فرار الى الله مقصودی خبره دا د مقصودی پرون ما دې اشاره وکړه ففروا کې فیدا فی معنا دا دا اذا عرفتم الله عز وجل کله چې تاسو خپل الله او پیژاند په دې کائنات باندې مو پیژاند په دې کلاو کتاب باندې الله او پیژاند نففروا نفس من دووي الى الله خپل الله تعالی فرار الى الله د ټول مخلوقاتونه جدا شي د خپل الله سره تور من دووي لکه څنګه چې د چا یو زید توکلی خلق هغه تور من دووي یو زید قوتي خلق هغه تور من دووي فرار الى الله دغه توای چې الله ته ورمنډه کوي پس بالتوبه او ته توبه وباسي الطاعه الله ته فرار وکي په طاعت باندې الله ته مو منډه څنګه وو مو په دې جماعت کې ناش دي ګر فرار الى الله داده په بستر بناستي او دونه تیز مزل بدی لکه په جهاز کې چې تناستي ولی په دې سره باندې الله تعالی تک دې الصائحون کې یو تفسیر مفسرینو دالي کړم دې صائحون چاته وای هغه چاته وای چې په خپل بستر ناشته دي لیکن دا غي د زړه مزل دمر تیز دی چې د سیارات نه مغړ تیز دی د سیارات هم داغي مزل تیز دی دا څه ټیک دی نو الله رب العالمین طرف ته پیرار دا ضروري شه دی الله ته منډه والا انی لکم منه نذیر مبین دا جمله اوس دې د پاره وایي چې ک الله ته سره منډه ونی کی او اند چې پاتې شي نه دا به هلاک شي زه تاسو الله یره درکون کې ښکارم الله ته چې ونه رسیدې کنه هغه په ذات دی ایمان جوړ نشو نه هلاک شولې دا مستحبه خبره نه ده چې رسول دې د الله نه دی خو پاتې شي خیر ده خیر نه ده انی لکم منه نذیر مبین زدل یره درکوما او ورشت فرمای ولا تجعلوا مع الله اله اخر الله سره شریکان مه جوړوي چې لوی الله شتا کائنات هغه پیدا کړی دی او عبادت دې د بل کی دا شی چرته ونه کوي انی لکم منه نذیر مبین زد لا یره درکم دو خبرې شولې درې انسانان شولو یو هغه انسان دی چې الله ته ځان ورساوه دا کامیاب ففروا الى الله کامیاب شو د انسان نه غدي یو هغه سره دی چې د الله نه او د غیر الله د دوه نه دی خو پاتې شو ني الله طرف ته منډه شته او نه چې د قبر د بابا عبادت کې دهری دی کافر دی کمونست دی خواهشات والا دی علمانی دی او بل هغه سره دی چې عبادتونه کوي لګي دی کوشش کوي لیکن منډه غیر الله طرف ته داغه نو دا درې خبرې دلته الله کریمه کې ذکر کړې دي ففروا الى الله د مؤمنانو درجه ده او انی لکم من نذیر مبین کی اشاره د دهریو کفار ته چې څوک الله ته منډه نه وای او غافل پاتې کی اولا تجعلوا مع الله اله اخر دا د مشرکانو درجه چې هغه الله ته منډه نه وای غیر الله ته دایو منډه دا پیر بابا ته منډه دا او کاکا سره ته منډه دا او بل بابا ته منډه د دې اتونه په حکمت او راز باندې ځان پوهه کوي نو الله سبحانه و تعالی مونږ ته دا سیو کلاو کتاب هغه را خودلې ده اسمان ته وګوره داغه بعض عجایبات پرون مونږ بیان کړل الله فرمای اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا د اسمان از مکه مخکې بندو د کې دا کافر سوچ وکي د دې بندیدل څه معنا ده د کې مجازي تفسیرونه خلکو دا کړی دي چې دا بند باران نه کېده د اسمان نه الله باران را کولاو کو د زمکه نه غیا نه راټکیدل الله سبحانه و تعالی غیاګانې به پیدا کړلې او یا دا معنا کوي چې دا کائنات عدم او رتقن په معنا د عدم ففتقناهم الله وجود ترا واستله دا تفسیرونه تاسو د استادانو نه ویلي دي دا تفسیرونه په دې آیات کې مراد کې دي شي ځکه چې دا غسلی تفسیر سره تضاد نه لري او اصلي تفسیر دی آیت کریمه کې دا دی چې د اسمان او زمکه مخ یو شی وو الله عز وجل دا کائنات د وبونه پیدا کړی دی لا ولي وب پیدا کړی وي او دا غي د پاسه د الله عرش وکان عرشه علی الماء او به رسته دا غین اسمان او زمکه پیدا کړو په دې طریقه باندې چې د زمکه لا د ابول الله سبحانه وتعالى یو ګرد بخار تر اوچت په خپل طاقت باندې په خپل امر باندې د دې وبونه بخار اوچت دغه بخار ته قران کریم دخان ویل دی دخان لګی تر اوچت او د دې هيئت والا په نسبت هغه ته غازات وای غازات غازات معنی څه ده ګیسونه ګیس روچتول ګیس لګي غبار د ټول یو شی دی د الله د دې وبونه د سره اوچت کو نو الله بیا غیله کلکواله ورک امر یو توګه چې مضبوط شه دغه په امر کې طاقت دی کنه ځان باندې الله نه قیاس کې امر یو ته وک مضبوط شه آی کی مضبوطواله پیدا کا یو او بل او بل واس مونږه جوړ کړل دا قران کې دی الله سبحانه و تعالی فرمایي او دغه شان زمکه هم جوړه کړه د زمکه مو ذکر کړه د دې وبونه الله سبحانه و تعالی غبارات یو شی بل شی روچت کړل او غیله کلکواله ورک نو داغه نظمکه است جوړه شولا نو د اسمان او زمکه مخ یو شی او الله سبحانه و تعالی یو بل نه جدا کړل اسمان بره وخه جاو وتجعلون له اندادا او یا دغه د پر شریکان جوړوي یا انما نه او یا وسه شریکان جوړوي شریک چې د جوړ کدام کفر دی په الله او چې امد چې دی ونه معنی هم کفر دی ذالک رب العالمین دا خو الله دی چې هغه د ټول مخلوقات رب دی پالو کې دی داغه جوړون کې دی او بیرست فرمایي الله په دې زمکه کې غرونه پیدا کړل وجعل لها رواسیا وبارک من فوقها الله رب العالمین پکې غرونه واچول وبارک فیها برکات پکې واچول وقدر فيها اقواتها او خوراکونه پکې اندازه کړو په اربعه ایام دوه ورځې هغه دوه مخکنی مرګري کنه څلور بشي سواء للسائلین دا د مخلوق اجتون الله ولا زکه د شي چل وکاو غرونه پکې پیدا کړ دوه ورځې کې او دا ټول زمکه ترتیب یو لورک یعنی یو د زمکه غونډاره پیدا کولې او یو د زمکه له ترتیب ورکولې دا ترتیب په دوه ورځو کې ورکا پیدایشي په دوه ورځو کې گویا کې په زمکه څلور ورځې لګېدلې دي زمکه کې ډېر عجایبات دي خو مونږ ته نږدې ده مونږ ته ځکه نه ښکار کی او مونږ هر وخت ته ګورو نا عبرت ختم شوه ده کني الله قران کې مونږ ته بار بار وای وفي الارض آیات للموقنین په دې زمکه کې ډېر نه کې دي خو کوڅو یقین لري او خپل یقین کې سو جوړې نسمکه ته دی وګوري وفي الارض آیات للموقنین الله فرمایي به فرمایي ثم استوى الى السماء دغه الله اراده وکړه اسمان ته استوا په معنا د اراده ده وهي دخان او دا اسمان چې لګیو دا ګرد غبارو د اوبون رب العالمین روچت کړو نفقال لها نو دی اسمان تم خطابو کې دی لګی ته ویلې چې اتیا طوعا او کرها قال لها وللارض او زمکه تم دا ویل چې راشي کستا سو خوخه یو که هم نه یي که په خپل خوخه ودرېږي هم ودرېږي او که په خپل خوخه نه ودرېږي په زور مدروم الله عز وجل خپل طاقت اظهار دلته کوي چې د څه نه دی چې الله دې اسمان او زمکه ته چرته سوال کړی دی دای په زور باندې ودرولې په زور په خپل طاقت ودرولې نو قالتا اسمان او زمکه جواب ورکا اتینا طائعینا الا من تابعداري من رالو سامر چې من تکي هغه لمن تابعداري اسمان کې مله عقل چولې پس مکه کې عقل شتا د دې جبم شته دی دا خبرې م کوي او دې کې شعور م الله شولې ده دا ټول خبرې پکې دي سوچ دا نه مني اغیو ظاهر بین دی اهل ظواهر دغه خلک دی حقایق والا خلک چې دغه ندی چې څوک د دینه انکار کوي د دې د وجنه الله عزوجل اسمان او زمکه او غرونه ته د امانت سپارن هم کړی د چې داغي آیات وضاحت بزنه کومه ناشنا خبره هغه هم دا نو دا اسمان او زمکه الله سبحانه و تعالی په دې طریقه باندې د وبونه را پیدا کړ د دې د وجنه د ټول شي نه د وبونه الله پیدا کړی دي حیوانات هم د وبونه پیدا کړی دي دا بوټي هم د وبونه پیدا کړی دي دا کائنات هم د وبونه پیدا کړی دا وب اصل کې اساس د ټول مخلوقات ده وب الله په خپل طاقت باندې پیدا کړی دي هغه باندې د الله عرش مخ کې وسی د اسمانونو د پاسه عرش نسمانه الله وو درولا و اسمانونه پیدا کړو په دې کې قسمه قسم بشمار فیدی هغه بندگانو د پاره واچولې د ملائکو د پاره واچولې د خپل مخلوقاتو د پاره واچولې رزقونه بر اسمان کې الله مقرر کړ برکات الته مقرر کړ ملائکه الته مقرر کړ د باسي زیاد الله هغه دی جنت بر پیدا کا الله فرمای ز قسم کوما بمواقع النجوم د دې ستورو پر اختلو او په بیته پر وتلو باندې دا ستوري چې د خپل زین راخیږي او به په خپل مدار کې رواني رواني به پریوزي دا غزین بل ځای ته لاړ شي او به بیت خپل ځای ته الله رب العالمین را واپس کی په خپل مدار کې په خپل ځای د ګرځېدو کې ګرځي را ګرځي الله وې زه په دې باندې قسم کوم ځکه دا د الله د قدرت یو عجیب او عظیم نه خدا د دې څه معنا شو مطلب دا دی که تاسو کې علم وي نو دا خبره به تاسو ته لوی کار کوي او که تاسو علم د ستورو نه د ستورو په راختلو باندې داغه په پریوتلو باندې داغه په کمالات نه پويږي نو د الله په دې قسم باندې نه پويږي لکه موږ عام انسانان دغه شانتي چې د الله د کائنات نه خبر نه د دې د وجه نه چې کوم خبر الله رب العالمین وکي وړا موږ تخکاره کی چې دا څه دونه غټه خبره خو نه د ون نجم اذا هوا یو الذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا دا آیتونه موږ لولو کنه لفظي معنی مولا قران کې وکړي لیکن په زړه کې یا په دماغ کې کم کیفیت نه جوړیږي دا ولې نه جوړیږي دا د عدم علم بالهئتنا د الله سبحانه و تعالی د کائناتو د فلکیات علم موږ سره نشته ده کداغه علم د سچر تراشي او داغه عظمت ته پدره کې راشي او ډیر زید دي کې د شپې را پاسېږي لګ او بار وګوره او لکه شان فکر وکړه چې دا کوم ځای دی دا دونه ډیر بل پنی ودرولې او دا سره ځوړن کړی دي او دا دونه په دې بګه چولې دي نس پوګمې وینن مروي او د شپې سره رواني مزل کې کله لارې ته په زنګولو کې مخکاره کیږي و علامات دي کنه نه کیږي الله پاک دا ګرځولې دي او په ستوري کې بشمار فیدې چولې دي ناشنا او غریب او ډیر ظاهره نه ښه چې د الله رب العالمین د ذات نه سره د دینه بعد به ول انکار کوي دا چا ودرول استوري هغه شخص د څوک وهي دا کوم امریکای ودرولې دي کوم روس ودرولې دي کوم پیری ودرولې کوم انسان ودرولې دي دا چا او کنه خپل هم د دې د ځمکې نه وخت له بلل ته ځوړن شول په دې ترتیب باندې روان دي او په کورونا او عربا ستوري د یو بل سره جنگي کنه په خپل مدار کې روان دي په خسته ترتیب روان دي او هر دا کار وش دا چې ته کوم عقل مني د هیڅ عقل دا خبره نه مني چې دسه عظیم کارونه دا دی وشي په خپل بیا راشه د شمس او قمر ته نر الله رب العالمین سونه غاټ مخلوق پیدا کړی دی چې علما لیکلي دي چې دا د زمکه نه دیار لس لکه درجه هغه غټ دی د زمکه څونه ده د دینه دیار لس لکه درجه د انمر الله غټ پیدا کړی دی او د زمکه نه پرون ما مسافه بیان کړ چې دونه لري الله سبحانه و تعالی پیدا کړی سپوږمۍ چې د دام د دې زمکه نه الله په یو سره دیار لس درجه باندې تقریبا غټه پیدا کړی ده سپوږمۍ د دې زمکه نه دونه غټه ده او د زمکه نه رب العالمین جدا پیدا کړی ده په مقدار د دلکه او سلیک زره میله په مقدار باندې د دې جنا د سپوږمۍ ډیره نږدې ده دلکه میله مزل او د سلیک زره د پاسه د دې د وجه نه د ساينسدانان وغیرہ چې کوم وي او امریکا او روس او نور کفار چې ورخیږي مته دا ورختل بعضی نه په مولین چې دغه نه مني وای دا نشي کېدل دا جاهلان دي ولې نشي کېدل دا نه د عقل نه بعیده ده نه د شرع نه بعیده ده بلکې دا سنوريهم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم د قبیله نه ده نو سپوږمۍ رب العالمین پیدا کړی دا نری پیدا کړی دا نیرین دی نیرین ښکارا نخې د الله د قدرت نمر د پاره الله پاک به درې سو شپې ته منزلونه مقرر کړی دي هر ورځ په خپل خپل منزل کې بیل بیل راخیږي او د سپوږمۍ د پاره آتیش منازل الله مقرر کړی دي چې هر یو کې بیل بیل راخیږي او دو ورځو کې هغه پټیږي میش کې سپوږمۍ دو ورځې کله پټي کله یو ورځ پټي او آتیش منزلونه کې راکاره کیږي الله سبحانه وتعالى فرمای او هو الذي جعل الشمس ضياء الله هغه ذات دی چې د نری وګرځاو ډیر رڼا والقمر نور او سپوږمۍ کې کم رڼا واچولا وقدره منازل او د سپوږمۍ له منزلونه ورکړل یا کل واحدن له منزلونه ورکړل ظاهر دا چې سپوږمۍ ته زمير راځي دي سپوږمۍ له تیش منزلونه ورکړل دا ولی الله دا سپوږمۍ ولی پیدا کړی دا داغه حکمت بیانې بعض حکمتونه لتعلموا عدد السنين والحساب دا سپوږمۍ د دې لپاره دا چې تاسو شمار د کلونو پیژنئ ول حساب حساب د میشتو پیژنې او د ورځو پیژنې ولیک دا سپوږمۍ نه وي او نارونه نه وي نه حساب په پته نه لګی چې کومه میش دوس کومه میش کې به چټی کیږي په کومه میش کې به بیا راځي شراب راځي ګرمي راځي خني راځي روزه راځي غیر روجه بل چې د دې نه به دینی خبر نه خلک خبر وي او نه به د دنیا د معاملاتو نه خبر وي هیڅ نه به خبر نه وي دا الله د نمر د سپګمې د وجنه دا تبدیلی نه پیدا کوي په دې نظام کې او دا غي د وجنه موږ د پاره پکې پیدا دي سپګمې کې الله پاک لګره نه د دې لپاره واچولا چې شپه د آرام د پاره د کاږي کوم ډیر رڼا وي نبی باغم د نمر په شان ته وي نو شپه ورځ به یو شی وي رڼا پکې الله کوم واچول سره پکې آرام کولای شي د شپې په کې مزلي کیږي او سپوږمۍ کې الله عزوجل د میوه د پخوالي پیدا ما چولې ده او بل فائدې په کې د مد او د جزر چولې ده دا دریاب چې کوم دی چې دا پځه ولاړ دی دا یو بو ولاړ دی او حال دا دی چې ټول ورځ شپه خوځي او دریاب خاص کر یو دولس بجې بل دولس بجې کې ډیر جوش کوي دا خوځېدل په دې دریاب کې د کم ځای ناراضي دریاب تاسو کې ډېر مرګوري لیدلې په کراچۍ کې هر وخت خوځي کې داسې رواني بار راوځي دا وب او به ته دنه دي ته مد او جزر وای کله وګج او کله تنگ شي کله وګج او کله تنگ شي مد او جزر دا دریاب ولي کوي دا د سپوږمۍ د وجه نه کوي د دې د وجه نه سپوږمۍ چې کله وړوي نو دریاب دونه نه خوځيږي سپوږمۍ چې پنځل لسو ته ورسیږي دریاب سخ خوځيږي ډېر زیات لنچون والا چې سفر کوي د میشتې په اول او په اخر کې کوي په دریاب کې چې میان اکثر رانی شي نه په دې وخت کې رانی شي ولې ځکه چې مېش کله 15 شپارس ولس تورسي نو دې وخت کې دریاب ډیر زیات خوځي د لانچونو د اوړېدو خطر وي د کشتو د اوړېدو خطر وي اگر که هغه کوم سفر کوي خو یې نه ډیر او په اول د میشته په اخر د میشت کې کمی لري ځکه چې دریاب دونه نه خوځي مد او جزر رب العالمین د سپوږمۍ د وجه نه پیدا کوي مد او جزر ولی پیدا کوي دي کوم د الله ډېر حکمتونه وي ځکه د دریاب د اوبو د وجنه د زمکه نه بدبویان ختمي په دې زمکه کې چې کم بدبویان دي ګندګي دي دا دریاب راکاږي رب العالمین دا دریاب ګر چا پیر د دې زمکه نه پیدا کړي او ومن العجب ویناشنا خبره دا ده چې دې ته دا کافرانه مې ران شوی دي چې دا ځمکه الله جوړه پیدا کړې دا وچه او دا وب په د پاسه دي ګرد چا پر دا وب دي سي دي او ځمکه لاندې جوړه پراته ده او د وب ته به دا ده چې همیشه لاندې طرف نه دا وب په استور روان وي نه ساري د وب تبع دا ده چې دا کته طرف ته خامخ روانيږي نه ودرېږي ساريږي نه او په دې وچه ځمکه دا دریابونه نه راوړي ندی کې د دهریه کافر چي دي او سنس غیلستلې وي یا دا باب ولولي نه غي مېران شي شر دا چای سر کړی دی دا وبو د وبو طبيعت خدا دې چې دا وبو د شي دي د دریابونه په دې زمکه باندې زمکه لاندې د دریابونه په دې شي د پاسه دي په کار دا چې د دریا پر راوړي دا ولې نه راوړي نو ډېر کسان د دې د وجنه مؤمنان شوي دي په الله باندې چې دا یو طاقت دی هغه منه کړی دی هغه دی وبو ته امر کړی چې ودرېږي مور دې په دې زمکه باندې الله عز وجل زمکه لاندې پیدا کړې دا دریابونه پیدا پاسه کړې دي ټول دریابونه او دا په اتفاق علم الهیئه دا اصحاب د علم الهیئت په اتفاق سره د ساينسدانانو په اتفاق سره او دا هغه امور محسوسه دي دی باندې دلایل تاجت نشته ده چا چې د دې احساس کړی هغه تخپل پته لګي د الله عز وجل د پیژانګړې د پاره دا نه کړي نو نر الله پیدا کړی دا غاټه نه خدای الله پاک د ښکارا کله او تل شان سره متوجي شي د نر ته چې دا کوم ذات دی چې دا زین راخیږي او به په مغرب باندې غایبي او به به سار کې راخیږي کله نر په ځای باندې شرط الله ودرولې وي نو به با په یو علاقه کې همیشه ورځ وي او په بل علاقه کې به همیشه شپه وي د زمکه په یو طرف کې به شپه وي په بل طرف کې به همیشه ورځ وي الله دا دمکې مونږ ترا کړی دا کنه دا چې موږ ته فرمایلی دی قل ارائیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه او قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامه الله دا کولې شي چې د شپه په تاسو همیشه کی او دا کولې شي چې ورځ در باندې همیشه کی نر به ورځي کې وتړي و به درې بس همیشه به پر بوزي همیشه د پر په شپې په چا باندې یا ټول انسانان باندې مشپه راولي یا په ټول ورځ راولي الله دې باندې قادر دی لیکن د دې نور د انتقال د وجنه شپه ورځ رب العالمین بدلی را بدلی دې باندې الله پیژندل کیږي خپل خالق په دې باندې سره پیژني چې هغه ذات د نور روان کړی دی او الشمس تجري د کوم کتابونو کې چې لیکلي دي لسم په کتابونو کې دا لیکلي دي د میټریک کتابونو کې چې دا نور په ځای ولاړ د ازمکه خوځيږي دا غلطه خبره لیکلې ده دا د نور مشران سنس دانانم دا خبر رد کړی چې دا باطله خبره ده یو زه ته سلام یو ډاکټر ته پوز وکړ دسی کافر مزاج شانتی وو ناغه دا خبره وکړه چې سنسي طرف ته لاړ شر ګوره قران کې خدای دی چې نر روان دی او د ازمکه ولاړه ده او سنس کې دا راځي چې نه د ازمکه روانه ده او نر ولاړ ده نو الله فضل سره ما دا خبره مطالعه کړې و نو ما هغه ته جواب وکړ چې دا خبره غلطه ده د علم هيئت والا د سنځدانانو دي کې اختلاف دی چې زمکه ولانه د کروانه ده او راجح قول او سی قول غدا ده چې نر روان دی د زمکه ولاړه ده د قران د ډیر آیتونو د معلومی یا د زمکه کې حرکت شته خو معمولی حرکت ده او په اسمان کې حرکت ده نر کې حرکت تیز ده قران وايي والشمس تجري نر روان ده نبی رسول فرمای فإنها تذهب دا زی او تسجد تحت العرش د عرش لاندې سجده کوي او داسې نور آیتونه هم دي خپل خپل مناظر ول الله مقرر کړی کله په یو منزل کې راخیږي کله په بل کله په بل کې نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا نور روان دي او الله الذي جعل الارض قرارا الله غزاد د زمکه قرار کړی دا پارامه ودرولې ده نماز دا خبره غلطه ده داغه به سنه ست تسلی وشولا هغه ځکه چې څه خبره الله رب العالمین زین کې راځول هغه وکړې شولې غرض دا ده چې الله دا نور روان کړی په خپل خپل منزلونو باندې په دې کې ډېری فائدې الله اچولې دي د بندگان لپاره پس پوګمې کې بشمار فائدې چولې دي پستور کې بشمار فائدې چولې دي یو داغه نه دادا چې په دې الله په جندل کې او دا نر همیشه د پاره باندې یا نه بداس پوګمې دا به رواني رواني روان والشمس تجري لمستقر لها دا روان دی خپل وخت د قرارې پوره ذالک تقدیر العزیز العلیم الله فرمایي دا د هغه ذات اندازه ده چې هغه عزیز غالب او قوت والا دی او پوهه ذات دی که هغه پوهه ذات دا کار نه وکړي نو د انمر په دې ترتیب نشي چلیدل دا ستوري په دې طریقه باندې نه پیدا کېدل دا سپوږمۍ په دې طریقه باندې نه روانېدل خو دا یو قادر ذات دا کار کړی دی او یو پوهه ذات دا کار کړی دی چې داغه په حکمت کې داغه په علم کې او په طاقت کې انسانان حیرانيږي چې دا څومره عجیب ذات دی چې د څه اندازې د کائنات لور کړی دا ذالک التقدیر العزیز العلیم دې ټکو ته کله کله وګورئ قران کریم دا قران همیشه ته دې طرف ته دعوت راک وای وګورئ نو د الله سبحانه و تعالی طاقتونه سره د دې نه پیژني تقدیر العزیز العلیم هغه ذات دغه شان کړی د کائنات نه لاندې چې د اسمکه دراشي په دې کې الله سبحانه و تعالی د کائنات نه لاندې چې د اسمکه دراشي په دې کې الله سبحانه و تعالی څومره عجایبات پیدا کړی دي دا زمکه الله خورا کړی دا فنعم الماهدون ویل ده الله ما ډېر خسته طریقې سره خورا کړی ده دا زمکه الله د سیمه پیدا کړی چې سخت ده چې انسانان پکې هیڅ پیدا نشي کولای تاداو پکې نشي کنستله پټه پکې نشي جوړولای آبادی پکې نشي کولای او دا چې نرم هم نه ده لکه د اوبو د چقړو په شان ده چې دنه پکې سره نه نوځي کلکم ده نرم هم ده عجب ده وفي الارض قطع متجاورات الله دا نه کوم تراخي په دې زمکه کې ما قطعي پیدا کړې د یو بل گاونډي نه بعضی نرم زمکه ده بعضی کلک زمکه ده بعضی اوچت زمکه ده بعضی لاندې زمکه ده بعضی خورانا کده بعضی کالجنه ده قسمه قسم شیان دې زمکه کې الله پیدا کړی دي دا ترتیبونه ول ور کړی به د زمکه چې الله عزوجل جوړ کړی ده نو کګي جوړ کړی ده په ظاهره کې وارخ کړی او حال دا دی چې دا الله محب الجنوب طرف ته کګه پیدا کړی دا په دې طریقه باندې کدا الله څه دی د شمال طرف یو چت دی او د جنوب طرف د څه کتره به د زمکا د دې په حکمت باندې به تاسو الا پوه شئ چې کله یو کاریګر وي او هغه یو کوټه جوړي یا پاس کوټه سر جوړي نو داغه طریقه دی چې اواره نه جوړي د وبو یو لار ور کوي ولا الکه د کوټه سر د سي جوړ کړي چې دا وب د ناوي طرف ته وزي د سي اواره نه جوړي وای ځکه وب بیا راځي پای کې جمع کیږي کوټه کې هم چې کوټه خره جوړي په دې ترتیب باندې جوړي د دې لپاره چې وب په کې واچي وینځي د کوټه لاره چې وب په دروازه وزي یا په سوري باندې وزي دا خبره هته معلومه ده کنه دا معلومه د دنیا مله د ازمکه هم د سي خره کړه د دې د وجه نه همیشه وب د شمالي طرف نه جنوبي طرف رواني وي دا ولی کله د ازمکه واره پیدا کړې وي بارانونه به کېده او په دې کې به جمع کېدل او موږ کورونه به ډک وي علاقه به راته ډکې وي او روانې دلې باندې په ځای به ولاړې وي نو تر سوچ دا وبو چې شوی نه نو موږ به د فرعونانو په شان په عذاب کې به وي لکه فرعونانو باندې الله دا وبو عذاب راوسته کنه او به یو تود راولې نو بس ایوب په عذاب کې اخته و د مړې پر په وبو کې بند اپته پر الله سره پر بند الله سبحانه و تعالی موږ صدا کارو کې چې دا وبو رواني وی رواني او استزید دریابونه کې واقع کی دریاب ته زیاده ټولې وبال تر رواني وی نو د ازمک الله په دې طریقه باندې خوراک د ازمک جو دا خوځیدل لکه قران کریم فرمایلی دی ان تمید بكم په وبو باندې الله د پاسه پیدا کړي ونه خوځیدل نو د انسانانو د فیدې د پاره د حیواناتو د فیدې د پاره الله پیدا غرونه ودرولا والجبال اوتادا غرونه الله پاک میخونه کړل په دې ځمکه نه دای ودرولا نو د غرونه یو پیدا دا دا چې ځمکه موږ ته ودرولې ده کچرته دا غرونه الله سبحانه و تعالی نه پیدا کړی د ځمکه بار وخت زلزلہ به هر وخت زلزلہ زمون به هیڅ کار نشوي کولای نه بم خوب کولای شوی نه بشر د سر برابر ګرځیدل په عذاب د الله بختوي الله مو سره احسان کړی وهو الذي مد الارض الله غزا دې زمکه ته دا چې خورا کړه کې بسترې چې ته خورا کړه او دارنګ الله فرمایي د زمکه ما فراشن ګرځولې د بسترې په شان مې ته خورا کړه د الله د زمکه نه سره پیدا لی داغه د اسمان نه لی او د الله د لیل او نهار نه لی او بیره لګي داغه بغاوتونه کوي او داغه سره شرکونه جوړي نو دا سره د جهنم لایق دی کنه دی لایق دا بالکل د ور لایق دی چې الله سبحانه و تعالی التبوزي د الله خوري او د الله سکي دغه پزما کوسيږي او د الله د اسمان او د شپې او د ورځې او د بندگان نه پیدا اخلي او بیا دغه بغاوت نظمک رب العالمین داسې فراش پیدا کړی د بندگانو د پاره فرکړې ده لکه د بسترې په شان غرونه په ودرولي فوائد الجبال تلاش لن لنډه غرونه کې رب العالمین نورې په دې مچولې دي دا غرونه په دې هيئت باندې جوړ کړی الله مونږ ته فرمایي او د دې نقصان بداوي چې هواګانې به نه راتلې هواګانې به ټولې بندولې او ډیر سورې به داغه د غر بډې رچت وې کنه هغه اسمان ته رسیدلې اوریزه ته رسیدلې د دیوال په شکل چوي نو نر به مونږ ته نه ښکارا کېدل نر به چر خطر نو تر وی بجو دو درې بجو پورې به دې دیوال دانی ولې وې نه هیڅ سورې همیشه به مونږ په سوري کې وې الله عزوجل د دیوال په شکل پیدا نه کا به دا پزمکه باندې فارم د څه نه کړل ولې که خوارې کړی ټول ځمکه به غرونه نیولې وي کدا غرونه را خوارې شي زمونږ دا ټول خري علاقې باغونی سي کنه موږ چرته وسیګو به الله خوارم پیدا نه کړل او داسې کروي شکل پیدا نه کړ چې پندوس ته جوړ کی به په انسانان ګرځیدل را ګرځیدل نه شو حیوانات الله ولا داسې شکل ورکا چې پکې پراته دي پکې ولاړلې او پاغي کې الله خزانه پیدا کړې دي د تانبي خزانه په غرونه کې دا د وسپنه خزانه په غرونه کې دا د تارکو د خزانه پاغي کې الله پیدا کړې د سرو د سپینو د لاجبرو د زمردو او د قسمه قسم کانو خزانه په دې غرونه کې رب العالمین چې اولی الله او په دې کې بوټي راخې جوړې قسمه قسم د دوايانو بوټي پکې پیدا کړې دا چېړې پکې دي دا نختري پکې دي حیوانات ته پیدا دي او انسانان دي او اصل الله راخې جوړې دي موږ کړلې نه دي بس ورزو په دې سره پخلو او دې غرونو کې زینت هم الله چولې ده دا غرونه د زمکه د پاره یو ډول هم ده کوم علاقه کې چې غریزه علاقه خلک په دې وړي کې چکر یې غېته وایي لکه زوی غرونو ته زو غرونه کې یو ډول ده زینت د زمکه الله ګرځولې ده نو د زمکه د پاره آرام هم ده د زمکه د پاره ډول هم ده د انسانانو په دین پکې دي دی په ورخته هم شي کورونه په ځان نه جوړول شي لارې په کې جوړي او وجعل لكم من الجبال اكنانا الله فرمای په دې غرونو کې تاسو لمه سورنګانم جوړ کړی دي باران چې در باندې راغی نو داسې غارونه هغه ته خلک ورنه وځي د کمرو د لاندې کینی او غرونه کې د جهاد پیدا وي کدا غرونه نه وي د کفارو قتال بم ډیر ګران وي مسلمانان لاړ شي په کافر حمله کې څغره تمن لګي ستورک شي په غره کې الله سبحانه و تعالی پاره کې مرغان پیدا کړی زمونږ لپاره قسمه قسم حیوانات لپاره کې رزقونه پیدا کړی دي ناشنا غرایب دی په دې جبالو کې غرونه چې دي د الله د قدرت او ناشنا نه کړو او کله او تکتل پکار دي و الى الجبال الله فرمای دی غرونه تاسو وګورئ مونږ ته ترغیب را کړی دی چې دی باندې تاسو نظر واچوئ دا څومره ناشنا نه کړو د الله د قدرت او داسې چټی نه دی ولاړ چې کیفه متفقان دي چې ودرېدلې دي یو وخت چې موږ یو غره کې روانو ما مرګرو ته تاسو سوچ وکړئ دا غرونه الله په داسې طریقه باندې چولې دي کنه چې همیشه په کې وبوله لار ور کړی ده همیشه د پاره د کوهستان غرونو ته لاړ شه د بیاړ غرونو ته به پسې د تل مته غرونو ته لاړ شه ډیر وګد غرونه دي دا غزنه شروع شوی تر ته مرګري پوری دي اې مثال او دا غرونه چې دینه په دې ټولو کې د یو بل ته نږدې دي دومره قریب او منځ کې د وبو لارې ولا ور کړی ده د چتران غرونو ته لاړ شه په بو لار بوله ورکړی شي وي ډیر غرونه به ګڼ په ځای کې به پراته وي او په من منځ کې به الله د بو لارې ورکړي وي د څه نه کړي چې غیر د څه چولې بده ته مخه ته چولې نو دا وبو براشي دي کې به ډب شي ډب شي ستر ډیم به جوړ شي دا چې ډیم تاسو چرته لیدل په کومه علاقه کې نن دی لیدل شاز او نادر زینو کې وی هغه کې د الله بیل حکمت وی لیکن غالبا الله بوله لارې ورکړي ولی دې لپاره چې دا وبو عام بندگانو ته ورسیږي ونه ته ورسیږي باغونه ته ورسیږي لاندې سمې ولا خلک دې پیدي والی او کدا د مثال په تاسو د کوهستان غرونه کې تاسو لیدلی دا ډېر چتو چت غرونه دي دا غزان د اوبره روان دي دا وبکر اتلل او الله ته په دې ډیره علاقه کې یو دغه چولې وي غیر یو ته مخه دا چولې وي نو دا وبو جمع شي وي جمع شي وي د غرون سرون ته رسیدلی وي نو دا ټول علاقه به یو دریاب وي نو یو کور باندې کې نه وي هیڅ بل ته نشوي وسیدلې دا ټول علاقه د پټي بمبر بند شي وي کورونه بم نه وي حیوانات بم نه وي بوټي بم نه وي الله کته یو غر مخه دا چول لیکن غریب ته مخه دا ونه چ ټول وبول الله را ورکړ او دا تاسو غروال خلک یاستئ د خپل غرونو کې فکر وکړي په غرونو کې د ډیر غرونه پراته او مخه ته الله چرته غر نه چي دا کیف متفقه نه دي شوی دا بر یو ذات دی غدا سي کړی دی یو حکمت والا ذات دی یو طاقت والا دی یو مهربان دی په مخلوق هغه دا کار کوي غرونه کې داسې ادم ده چې دا د واورې د جمع کولو د اوبو د اشارولو ځای دی الله دې کې اوبه جمع کړې وي واورې پکې وشي او پکې پرتی وي لږې لږې د عین راولي کیږي او بندگان ته دا اوبه ملاوي کدا غرونه نه دا واورې بل په دې عام ازمکه کړې وي یو ورځ دوه ورځې به ولي شي وسته به ختم شي دا غرونه کې الله پاک زمونږ لپاره د چینو پروګرام کړی دی وفجرنا فيها من العيون الله فرمایي دي کې ما چینی تاسو له پیدا کړې ومن العجب او بچی دی لاندې روانې وي او تاسو وګورئ چې نه د غره په سرونه کې راخېږي دم شرط لري دی کنه چې د غره سر ته راشل ته بچی نه په کار دا و چې دا د غره په سټه کې دا وبره وتله او په دې کې دنه ورنوتی او لاندې تللی وي لیکن الله عز وجل هغه کې په ساری کړي او بره پورته بوزي لکه د فوارې په شان د غره په سر کې چې نه چر درې دلې کنم دلې دلې د غره په منځ کې دلې دلې دا د غره په اخر سر کې دلې دلې دا لاندې دلې دلې دا دا زمونږ د پیدې د پاره ولی کدا ټول وب لاندې وي د غره په سر کې نه وي نو غرون ته سره تل ځان سره پتکونه وړل ځان سره ډرامونه وړل الته په څوک نشي وسیدل ځکه د غره سر نه مو بوب سلام درا کوزیدل کن او هغه ګرانه وي دتا نو الله د تبر چینی پیدا کړی دي د غرون په سرونو کې د ته پیدا کړی واور باندې د دې عجب ته وګوره لکه واور الله وکي په غره باندې لږ شان واور پرته دا غینه وبره رواني کالو سر ته وبره رواني او ډیرو بچ را روانه یو وخت یو ځکه منګو ما مرګرو ته ویلې دی واره ته تاسو فکر وکړئ دا واره چې دا کا دا د څونو بچی تر روان دي کنه کدا غر ولي کېدل غر نو پنځو ورځې به دا غرم ختم شي د دې ډیرو بده وجنه دونه ډیرو به تر روان دي کدا غر ولي کېدل غربم ختم شي لوګه وره پرته ده او دا غینه دونه د یو غاټ سین را روان دي ډېری وبو تر روانې دي او د شپې د ورځې تر روانې دي وړي جمی تر روانې دي نشنا خبره دا لګ واره او ډېری وبو تر وځي که غر یو سړي چرته خوسته په ځای کې او هغه ولي کوله او هغه بندگانو ته ورکړی کېدل نو دا غر به یو لس ورځو کې 15 یا میش کې به ختم شوه لیکن د غر په سر لګ واره پرتی او رب العالمین بندگان ته ډېری وبو ورکړي دا کوم ذات ده تبارک الذی بيده الملک هغه الله برکات والا دی چې داغه په لاس کې بادشاہي ده او اختیارات ټول داغه دي نو د څه طریقې سره خپل الله پیژندل کیږي او داغه عظمت په ذکر کې راځي داغه محبت پیدا کیږي او داغه حکمت او جمال او کمال د سړي په ذکر کې راشي نو د سینې صفا مؤمن د انسان نه جوړ شي توحید پکې راشي حقيقي توحید به د څه وخت راځي صحیح ایمان د انسان کې راشي نو به د اعمالو سمینه پیدا شي چې یا الله ته دونه حکیم او علیم او دونه لوی ذات